غید ویم بحث ما يتعلق بالآيات الفظة خدا دو قسم قواعدو یو چې د پاره د تاکید د دعوی د صورت ذکر کیږي تخفیف بشارت و ما الى ذالک دویمه هغه قواعد چې مفید د بصیرت کاملې او فهم د قران کریم کې عرض ما کړو چې په دې کې ملګری کتاب لیکلې دی راجم کړی دی مواهب الرحمن او ډیر ښه کتاب دی دا پتور د نمونی به مونږ پینځه ذکر کو او نور چې کوم لفظ اول راته نو هغه ځکه به چیو تمرین بوم کیږي اختصار بومي بوج بوم پسړی ناراضي دلتا یو حلف قسم زم ختم القلب درم ربط القلب سلورم ارشاد الهی یا ادخال الهی چې په عامو کتابونو کې اغیته جمله معترضه وي او پینزم ترغیب الى الاتباع مرجان فرمایلی دی چې کله باری تعالی د تاکید د پاره قسم پیش کړي قسم څلور قسمه ده باعث په دې اصطلاح باندې د فد اشکال ده چې قران کریم کې اکثر قسمونه په غیر الله خوړل شوی دي لکه وصفات صفا زمانه والعصر صاخ والضحى حدیث د ترمذی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من حلف بغیر الله فقد اشرک جواب چې قسم په څلور قسمه ده اول چې پچا قسم خوړلې شي هغه ته غیب کارساز وګړي مقسم به دا نمونه قسم په غیر الله شرک دی ویلک د پیر بابا قول راکا یا قسم ولا ورکی د یو مشهور درگاه بابا قبر وزي او توجه که زه دروغ ویم نو دا بابا دی ما غرق رستم شیخ رحمه الله د پنځپیر شیخ په مایناس شاګردانو کې وو صاحب القلم او روستم آباد کړي پنځپیر شیخو وړه دوره چې کومه مختصره رمضان پسې کیږي شیخ خلق الله سره چولو ډک بس ګاډي روستم ته لاړ او په غرضی افتتاح د مدرسې وکړه د سید دی شاپور شیخ ته ویوي چې دا بدعتیان چې دي نو د سکان وی زمونږ د دې بدعتیانو سره روغ ده او د تا سره روانه ده څه ضرورت په پیښ شو او داغونه نیکه قبرو هلته به تلو څه ګور ګور به کول منښته به یې وکړه خدا یاد لرئ چې په مشرکین عرب کې دا نمونه قسم نو نو مشرکین عرب کانو احسن حالا من هؤلاء قرآن گنج کوي انعام لسم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سورہ نحل اتدیرشم اٹتیس وأقسموا بالله جهد أيمانهم قسمونه کوي دوی په الله پاک قسمونه مشرکانو کله قسم خور په الله او دا مضبوط قسم جهد ايمانهم تعجب ده د نن زماني جاهلانو لا چې قسم په غیر الله خوري دانا منقسم چې مقسم به غیب دان او کارساز وګڼي نو ترمذی ځکه وی چې من اشرک بال من حلف بغیر الله فقد اشرک دویم چې مقسم به شاهد او دلیل ګرځي د پاره د جواب قسم او په دې کې تاکید دی په شان د قسم باندې او دې ته قسم د پاره د شهادت وي علامه سیوطی رحمه الله الاتقان لما كان يكسر في الكلام اختصره فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباقي تفصیل هغه کړی دی چې کله قسم خوري د پاره د تاکید چې توحید حق دی کله چې ان القرآن حق کله چې رسول حق دی کله په جزا او وعد او وعید کله په حال د انسان لکه سوره یاسین چې کله شروع کیږي یاسین والقران الحکیم قران په خپل حقیقت او فصاحت گواه دی چې ته په حق پیغمبري احوال د زمانی گواه دی کل رنا کل تیارا داعی بکل جوړی کل نا جوړا سنتي عمل صالحه او د دې اشاعت کوي تواصو بالحق دی خیر دې تکالیف برازي نو وتواصو بالصبر درین دعا خیر او دیتا قسم بالعمر وی کله دویم تراجی کوي چې ستا عمر شاهد دی مستقل قسم کا الله دې کی چې ته ژوند دی سلورم قسم د پاره د بد دعا خیری کول شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت رضی الله عنه قوله چې مکه مکزم معظمه حرسها الله فتح شوا نو زه به خپلې اوښانې پکې دا غونډۍ ځغلوم منډه به ورکوم کله چې فتح وشوه نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې د کدا په غونډۍ او خیوز غلوي چې د حسان سے قسم پوره شي سکل تو بنیتی ان لم تروها مرزشم لونه دې زما بوري شي تسيرن امن طرفي کدای که زما دې او خلتا سونی لیدو چې دوړه پورته کوي د دواړو غاړو پیس کو د کیدا غونډای نه اول قسم چې مقسم به غیب دان کارساز صفت مختصه تعالی شرک درې قسمه شهادت دعای خیر خیری په غیر الله جایز اشکال دارازی چې مومن په غیر د قسم نه مني کافر کته قسم مو کې نو نه مني فایده څه شو یو من عادت العرب دو چې قسم به خور او دویمه خبره دا ده چې دا د پاره د کمال حجت تاکید لکه علامه لوسی وقد قيل ما معنى القسم منه تعالى فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق بمجرد الإخبار من غير قسم وإن كان لأجل لکمال الحجة وتاکیدها زکم فیصله چې کېدې شي یا دو گواهان پیش شي او یا قسم د دیو جن باری تعالی په خپل کتاب کې دواړه قسمه ذکر کړی دي چې د مخالفینو څخه حجت او بانه پاتې نشي کوم قسم چې په غیر الله خوړې شي چې مقسم به غیبدان او کارساز وګرځي دویمه ختم القلب انسان ذی عقل مکلف د جوسی د تربیت انتظام هم الله پاک کړی دی روح انبیاء علیهم السلام را لګلی دي حواس الله انسان لور کړی دي ظاهری باطنی حواس خدام دي لاسونه قوت سائقه جبا فوزا عقل بادشاہ دے د دې استعمال توفیق هم الله ورکړي دي کله انسان د خپل حواس او د عقل نه کار نه اخلي نو دیتا الله پاک لفظ د جباریت مستعمل کړي دی جبر نه دی این جبر معنای جبار ذکر جباری برائے زاری است جبر بحلوی چه انسان مجبوری محض وی سواسي نه وي کسب کې خود مختار دی خالق هو الله او د ختم القلب یو مثال پندای شیخ هم ذکر کړی دی شاپور شیخ په ذکر کاو نهایت لائق شفیق ډاکټر راغې نو یو ټي بي والا مریض دی تشخیص وکړو نو ورته وی چې رستا ټي بي دې خړومبي سټیج کې دې علاج آسان دې هغه په زید دې چې خپل علاج وکي نو طبیب ته سپکې سپوري وي مړه دا خو زما زکام و وران شوی دی په کار خدا ده چې د طبيب خبره نه لوي دویم کال چې راغې نو بیا ورته وی چې سړیا دا ستا ټي بي دی او دویم سټیج کې د قابل علاج دی د مخکینی په نسبت په لګي علاج سختی په دریم کال چې دغه طبيب راغی تشخیص کئ د ده سترګي پړسیدلي دي پاړسوب پکې تلګیدلې دي شینواله په غیر چاپیر د سترګو پیدا دي هلک وی دا ستا ټی بی لا علاج دی جګر خوړلې دی څوک پدا نه وی چې دا قصور د ډاکټر او د طبيب دی دا د مریض دی ښا دویم مثال یو انسان قتل کو گواهان گواهی وکړه تسکیه وشوه فیصله ورولا ده بس قصوروار قاضی نه دی قاتل دی د مهر جباریت مثال دا دی او د دې څلور عنوان دي مرجان فرمایي چې کله باری تعالی د منکر د سلب استعداد نه په سبب د بد عمل سره تعبیر کوي په ختم القلب سورہ عراف کیو یوصل یو کم اتیا لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها زلون یو کاری تنمغستی اولائک کل انعام ساروی کار دا دی چې خرس کو کوي حلال حرام ته نه ګوري چې دا حرام دي که حلال دي بل هم ازل زنګ راغلی دی د دو په زړونو خیره په سبب د بد عمل د دوی کله نسبت الله ته کیږي حمیم سجده من راړولې وا کله د دې نسبت بری تعالی خپل ځان ته کوي بنی اسرائیل کې شپږ څلېختم آیات اول عنوان مهر جباریت بد عمل سبب د مهر دته نسبت کاسب دی باری تعالی ته نسبت خالق الله اسباب د مهر قران ذکر کوي او د دې مهر څلور درجې دي، د اول د انسان شک یا ضد، حق کې شک راشي، چې توحید سنت حق دی که نه، قرآن حدیث حق دي که نه، نو بیا داعی ته نسبت د اضلال او د تکذیب نو دریم مناظره شروع شي کله چې د حق پر سره مناظره شروع شو میدان تروته نو ددن به قلاس شه سلورم په مهر جباریت ولګي مړ شو حتی اذا هلکه دا سوء ادب نه دی سوء ادب خدا دی چې د الله صفت مخلوق لور کوي حیات ثابتای حی لا يموت حتا اذا هلك کله چې یوسف علی السلام مړ شو نو تاسو وی چری برون لګی الله پس ددن بل رسول کذالک لکه چې مصر والا گمراه شو نو دغه سي اول شک راغی نو دویم یذل الله نو دریم جدال یجادلون نو سلورم مهر فما زلتم في شكين كذلك يزين الله الذين يجادلون في آيات الله چې مهر په ولګي تعرف الاشیاء بیازدادها تلک بتلک ربط القلب او د دې سلور درجه اول انابت ته چې سړی حق ته مایل دی لکه زمون په شیخ د شاپور کې انابت ډیر زیات د لا مسلم په ډیره کې نه ودریږي نو چې کله سړی میلان حق ته نو دل الله هدایت ورکي او ډاکټر صاحب ته خوای هدایت او صحت ولا ورکی هدایت بیا مومی شورا او داغی دیار لسم الله او رسی ځان ته هغه څوک چې حق ته ورګرځي یجتبی الیه من یشا ستا په ذمہ دعوت ته هدایت تعالی کار دی نو هدایت پسې استقامت او استقامت په دین کې ډیر لوی اهم شی دی حوامیمو کې ذکر دی دیار لسم آیات احقاف حمیم سجده کې ملته ذکرو او الته ډیر تفصیلو دیزه کې ځکه قران د هدایت نورستو استقامت ذکر کوي نو چې کله استقامت راشي اول ان شو نو دویم هدایت شو نو دریم استقامت شو نو سلورم چې کله ستا استقامت راغې او په دې کلک شوي نو ربط القلب او دا د اصحاب کافو په پریزنټیشن کې انټرویو کې محاضره وربطنا على قلوبهم چې د بادشاہ په دربار کې په سړي رعب راځي اذ قامو بادشاہ تپوس کوي الکو مر ربکم فقالوا ربنا رب السماوات والارض وربطنا على قلوبهم سلورم ادخال الهی ادخال الهی تا په عام کتابونو کې جمله معترضه ویلې کیږي قرآن کی دا ادخال الهی دو قسم دی عام کتابونو کی دیتا جمله معترضه و تنویر وی لکه واقعا د موسی علی السلام چې کله موسی علی السلام صفات د رب ذکر کړي نو داغین رستو باری تعالی خپل صفات ذکر کړی دی سورت طه دو پنزوستم بامن ارشاد الهی التم مضمون ذکر کو الذي جعل لكم الارض مهدا